په کومه ګوتمه باندې یا په کوم بیج باندې چې د قرآن عظیم شان آیات کریمه لیکل شوی وي نو داسې بیج چې دا لګېدلې وي کپړو باندې پاسه یا دا ګوتمه اچولې شوی وي په ګوته ګوته کې موجوده وي اچولې شوی وي نو داسې ګوتمې سره یا بیج سره بیت الخلا ته یا واشروم ته داخلیدل ناجایز دی بی ادبی ده او سخته ګناه ده او که دا بیج یا ګوتمه جیب کې وي او پټه وي په نظر نه راځي نو بیا خیر دی